ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نننۍ خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه عبدالمطلب وفات شو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تربیت او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روزنه رسول الله صلی الله علیه وسلم سکنی تر ابو طالب کوله او ابو طالب به د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزنې ته دومره متوجه و چې هغه به په خپلو اولادونو او په خپلو زامنو ډیر اوچت ګڼه حتی په ځینې سفرونو کې به ابو طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځان سره بوه په یو سفر کې چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر دولس کال او څو میاشتې و ابو طالب سره شام ته لاړه چې کله د شام ځمکو ته ورسېد هلته یو راهب و چې په دوی شپه شوه نو هغه د میلمستیا بلنه ورکړه او د تیا ټوله بلنه هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاطر وه او هلته دا ویلي چې کله تاسو د دې ځای نه راپورته کیدلی هیڅ کاڼی او همدارنګه هیڅ لرګی نه و چې هغه به په رسول الله سلام نه کوو او په آسمان کې ما وریز لیدله چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم به سوری کوو او هغه به د حرارت نه ساته هغه هلته د رسول الله په رسالت باندې شاهدي ورکړه او ابو طالب ته دا توصیه وکړه چې د خپل وراره بیرته مکې ته واستوه تر څو چې د شام یهودیان دې ته څه آسیب او تکلیف ونه رسوي همدارنګه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پالنه الله کوله ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جاهلی ناوړه عادتونو څخه لرې د الله په حفظ و امان کې رالوی شه قبیله تر ټولو زیات د مروت او ښو اخلاقو څښتن و تر ټولو زیات حیادار و تر ټولو زیات ریښتینی و تر ټولو زیات امانتدار و او تر ټولو زیات د بدو اخلاقو څخه لرې و تر دې چې په قوم کې ورته د امین او صادق لقب ورکړی شوی و رسول الله خپلولي پالله د خلکو سره به مرسته کوله د میلمنو قدر و عزت یې کاوه د نیکی او خیر په کارونو کې مرستندوی و د خپل لاس له ګټې څخه خوراک کوه او په لږه روزي قناعت کوه کله چې محمد رسول الله الله علیه وسلم د څوارلس یا پنځلس کلونو شه د قریشو او قیس ترمنځ د فجار په نامه جنګ پیښ شه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ګډون درلود او خپلو کاکاګانو ته یې غشي ورکول هغو سره مرسته کوله نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې جګړه کې ونډې اخیستلو جنګي تکتیکونه او همدارنګه عسکري فنون زده کړل نو اوس چې کله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر پنځه ویشت کلو ته رسیږي هغه خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها سره واده کوي خدیجه رضی الله عنها د عقلمندي نیکو اخلاقو د مال د کثرت په لحاظ د قریشو ښځو سرداره وه یعنې د رسول الله نه مخکې بل خاوند درلوده په نامه د ابو هاله هغه وفات شوی و نو خدیجه کبرا کونډه وه نو خدیجه الکبرا چې کله رسول الله سره واده وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر پنځه ویشت کاله و او د خدیجه الکبرا عمر څلوېښت کاله و او خدیجة الکبرا تاجره او سوداګره ښځه وه چې هغه به سړو ته د خپل مال په مزاربت او تجارت سره ورکوه او قریش هم تاجر خلک ول نو یو ځل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خدیجة الکبرا مال سره شام ته لاړ د نورو سفرونو نه کم سفر چې رسول الله د خدیجه الکبرا مال سره کړی او په دې کې ډیره زیاته ګټه وه نو خدیجې رضی الله عنها د رسول الله ریښتینی صداقت نیک اخلاق او خیرخواهي تجربه کړل او د هغه لوړ شان او حیثیت ورته معلوم شو په داسې حال کې د قریشو ډیرو معتبرو خلکو د خدیجه الکبرا نه د واده غوښتنه کړې وه خدیجة الکبرې وه اما خدیجة الکبرا په خپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د واده پیغام استوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د واده غوښتنه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلو ترونو سره مشوره کوي د دې نه وروسته سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله عنه چې د محمد رسول الله تره دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره پر خدیجة الکبرا مرکه کوي او د خدیجة الکبرا رضی الله عنها د کورنۍ د موافقې څخه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل کاکا ابو طالب د نکاح خود بل ولی او دا نیکمرغه واده ترسره کیږي نو خدیجة الکبرا لومړنۍ ښځه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې سره واده وکړ او له ابراهیم پرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول اولادونه د خدیجة الکبرا نه زیږېدلي شپږ اولادونه د خدیجة الکبرا دي یو زوی د محمد رسول الله په نامه د ابراهیم هغه د ماریې قبطیې نه زیږېدلی نو کله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عمر په پنځه دېرشم سپرلي کې داخل شو قریش راټول شول او په دې تړون وکړه چې د کعبې پخوانۍ ودانۍ به موږ او تاسو نړوو او په اساسي توګه به بیا ودانوو او کعبې ته به چت هم ورکوو ځکه مخکې کعبې چت او بام نه درلود خو کله چې د کعبې د خونې دیوال د حجر اسود د ایښودو ځای پورې راورسید د قریش ویلو ترمنځ د حجر اسود په ایښودو او د دې شرف او عزت په لاسته راوړلو کې اختلاف پیدا شو هرې قبیلې دا غوښتل چې د دې ډبرې او کاڼي د پورته کولو او ایښودلو افتخار هغوی ته ور په برخه شي هرې قبیلې به دا ویلې چې حجرالاسود به موږ دلته په دې دیوال کیږدو این تر دې چې خبره د خونړۍ جګړې د پیښېدو تر حده ورسېده او هرې قبیلې د جنګ لپاره ځان تیار که بنو عبدالدار او بنو عدی چې دوه لویې قبیلې وې په مکې مکرمې کې هغو د وینو یو ډک خوم راوړه لاسونه یې پکې ډوب کړل او په مرګ یې سره قسمونه وکړل همدې تورتم فضا او جنګ حالت تر څو ورځو دوام وکړ بالاخره عرب په دې باندې سلا شول چې سبا هر څوک د حرم په دروازه لومړی داخل شو هغه فیصله به ټول مني سبا تر ټولو لومړنی داخلېدونکی کس حرم ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې قریشو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولید ټولو په یو آواز ویل دا امین دا ریښتونی دی دا محمد دی موږ د دې په فیصله باندې راضي یو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډیر لوړ حکمت سره د دې فتنې مخه ونیوله او د خونړۍ جګړې وریځې د قریشو له آسمان څخه وشړلې تاسو د محمد رسول الله حکمت ته اوس ګورئ چې څومره په حکمت باندې د دې فتنې او د دې جنګ مخه نیسي او په مکې مکرمه کې چې کومه لویې قبیلې ژوند کوي هغه ټولې د حجر الاسواد په ایښودلو کې شریکوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مبارک صادر هواروي او حجر الاسود را اخلي په دې څادر کې ایږدي په خپلو مبارکو لاسونو رسول الله حجر الاسود را اخلي په دې څادر کې ایږدي او بیا هرې قبیلې ته د څادر یوه څوکه یا د څادر یوه پیڅکه په لاس کې ورکوي او د دې نه وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پورته کولو امر کوي چې تاسو اوس کاڼی پورته کوئ نو کله چې ډبره او اسوات د ایښودو ځای ته ورسېدله رسول الله صلی الله علیه وسلم حجر الاسوات په خپلو مبارکو لاسونو په هغه معین ځای کې کیښود او د دیوال د پورته کولو کار بیا پیل شو او په دې توګه د فتنې او جنگ مخه ونیول شوه او دا ټول حکمت الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وښودلی و دا په هغه وخت کې چې لا رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبري مبعوث شوی نه دی او قریشو رسول الله ته امین ویل رسول الله ته یې رښتینی ویلې او دا به ویلې چې دا محمد دی دا امین دی او دا صادق دی او د هغه خبره به منله اما وروسته د خپل شخصي ګټو لپاره د رسول الله په خلاف باندې پاڅون کوي خو بیا هم فتح او نصرت د بوتانو عبادت نه بیا لاړو مسافر دې په میدان کې بریالا قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ د فضول تړون یا حلف فضول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فضول په تړون کې ګډون درلود ربو په منځ کې دا د ډیر عزت او افتخار وړ تړون بلل کېده د دې تړون لامل دا و چې د زبیدې قبیلې یو سړی د تجارت په غرض د ضرورت وړ توکي مکې مکرمې ته راوړل او دا دی مکې مکرمه کې د مکې په تاجرانو باندې او د مکې مکرمې په خلکو باندې خرڅول چې کله هغه مکې مکرمې ته راورسید نو د قریشو یو مشر عاص بن وائل هغه د دې سړي نه ټول واخیست او د هغې زبیدې قبیلې تاجر پیسې ټولې ستړې کړې هغه ته پیسې ورنه کړې نو د زبیدي قبیلې غړی قریشو مشرانو ته ورغی او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د عاص بن وائل څخه د حق په اخیستلو کې دې سره مرسته وکړي او دې سره همکاري وکړي لکن د قریشو مشرانو او سردارانو د وائل د اجتماعي حیثیت په نظر کې نیولو سره د زبیدي قبیلې مشر او هغه تاجر وراټه او هغه سره هیڅ کومه مرسته ونه کړه بیا هغه لاړه د مکې مکرمې نورو مشرانو ته ورغی او د هغوی نه د مرستې او همکاري غوښتنه وکړه چې زما پیسې د عاص بن وائل نه واخلئ نو په دې سره د څو تنو بامروته او زړورو خلکو احساسات او جذبات په جوش کې راغلل خلک یې د عبدالله بن جدعان په کور کې یوې غونډې ته راغلل او د الله په نوم یې په دې خبره باندې ژمنه او تړون وکړ چې تل به د مظلوم تر څنګ ودرېږي او د ظالم څخه به د هغې حق اخلي نو عربانو دا تړون د حلف فضول په نامه یاد که د دې غونډې څخه وروسته ټول په ګډه د عاص بن وائل کور ته لاړل او د هغې څخه یې د هغې زبیدې قبیلې سوداګر پیسې او مال واخیستل هغه ته تسلیم کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دې تړون باندې ډیر افتخار کوه او رسول الله به په دې تړون باندې ډیر ټینګ ولاړ و تر دې چې د مبارک بعثت څخه وروسته ویل د یت په زمانه کې د عبدالله بن جدعان په کور کې یو تړون کې شریک شوی یم که اوس د اسلام په وخت کې داسې تړون ته وبلل شم دا بلنه به قبوله کړم په دې تړون کې شریکو خلکو دا ژمنه وکړه چې حق حقدار ته وسپاري او ظالم په مظلوم غلبه او تسلط پیدا نه کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې تړون کې هم ګډون کړی د الله رب العزت حکمت د الله رب العزت تربیت په دې کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امی او بیسواده ستر شي چې نه په لوست پوهیږي او نه په لیک باندې تر څو د اسلام د دښمنانو د تهمت او بدګماني دفع شي همدارنګه قرآن په بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د امي لقب ورکړی لکه په صورت اعراف په یو سلو او پنځوسم آیت کې الذین یتبعون الرسول النبی الامي الذي یجدونه مکتوبا عندهم في التورات والانجیل هغه خلک چې د امي پیغمبر او رسول پیروي کوي هغه رسول چې د هغوی په کتابونو تورات او انجیل کې یادونه او ذکر شوی دی کله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څلوېښت کلو ته رسیږي د نیکبختي د پسرلي وږمې راخپرې شوې د بعثت وخت را رسېدلی و همدا د الله سنت دی چې کله ترګمې سختې او بدبختي اوږده شي د رڼا څپې ورپسې رالیږي دا د الله سنت دی چې کله ترګمې سختې شي او بدبختي اوږده شي د رڼا څپې ورپسې رالیږي د چاپیریال په لیدو سره د رسول الله اندېشه ری حد ته رسېدلې وه د تفکر او عبادت لپاره ځان ته او یوازې د خلکو څخه لرې کیناستل رسول الله ته د هر څه ډیر محبوب ول نو رسول الله به د مکې مکرمې څخه اووت او په کندو او غرونو کې به دومره وړاندې لاړو چې د مکې د خلکو کورونه به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پناه شول او په هره ونه او ډبره به چې محمد رسول الله تیریدل هغو به ورته ویل چې السلام علیکم یا رسول الله لا په پیغمبري نه دی مبعوث خو رسول الله چې په هره ونه او په هره ډبره باندې تیریږي هغه آواز کوي چې السلام علیکم یا رسول الله محمد رسول الله به خپلو څلورو خواته وکتل غیر له ونو او د بوټو نه به بل څه په نظر نه راتلل خو بوټو او ونو به په محمد رسول الله سلام اچوه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د وحی پیل د ښو او نیکو او ریښتونو خوبونو څخه شروع هر خوب به یې چې وکاته د سپین سبا په څیر به کټ مټ همغسې په خپل ژوند کې رسول الله لیده لکه څنګه چې خدیجة الکبرا او عایشه رضی الله عنها په خپلو ویناو کې دې خبرو ته اشاره کوي ډیر وخت به رسول الله صلی الله علیه وسلم د حرا غار ته ته هغه د مکې مکرمې پنځه ملي کې پروت ده چې یمن طرف ته غر دی او هلته به رسول الله پرله پسې څو ورځې او شپې پاتې کېده او ځان سره به د ضرورت وړ خواړه او اوبه وړل او د ابراهیم حنیفي طریقې او د سلیم فطرت مطابق به محمد رسول الله دعا او عبادت کوه الله رب العزت دا شرف موږ ته هم حاصل که چې موږ بوزي د حرا غره ته او هلته په هغه غار کې ننوځو او دوه رکاته مونځ الله دې ټولو ته نصیب کړي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه غار کې د الله رب العزت په عبادت باندې مصروف او مشغوله و د سیرت اکثر کتابونه لیکي چې د رمضان د مبارکې میاشتې اوولسمه نیټه وه او ځینې څلېرویشتمه او درویشتمه لیکي چې فرشته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیږ کې نیسي او دا ورته وایي چې اقرأ ولوله رسول الله وایي ما ورته ویلي چې ما انا بقارن زه لوستونکی نه یم زه لوستل نشم کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی بیا یې په خپلو لیچو کې د سینې سره کلک ونیولم او زور یې راکه بې خوشې یې راته وویلې چې اقرأ ولوله ما ورته ویلې چې ما انا بقارن زه لوستونکی نه یم زه لوستل نه شم کولی دویم ځل لپاره بیا یې ونیولم دا خبره بیا ما ورته وکړه دریم ځل لپاره یې ونیولم او زور یې راکړه او بیا یې خوشې کړم او ویې ویل چې اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق د رب العزت له خوا په پیغمبري باندې مبعوث شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د څلوېښتو کلو و چې په مکې مکرمه کې د الله له طرفه د جبرائیل علیه السلام وسلام په واسطه باندې رسول الله ته وحی راځي او دا په پیغمبري باندې مبعوث کیږي وروسته د دې نه چې الله رب العزت په محمد رسول الله باندې وحی رالیږي فرشته او ملکه ورته رالیږي رسول الله سخت ویریږي او روانیږي د خدیجة الکبرا کور ته ځي هلته په رسول الله باندې تبه راځي په رسول الله باندې لرزره او دا آواز کوي خدیجې ته چې زه مې لونې زه مې لونې ما ونغاړئ ما وپیچئ چې شی راباندې واچوئ نو چې کله د خدیجې کور ته ځي دا به واورو قدرمنو اوریدونکو خو انشاءالله په بلې خپرونه کې نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ